درس مبارکه د سوره ال عمران شروع دویمه حصہ وا د اول د سوره آل عمران او باغی کې اثبات د رسالت او دا هم ویلو چې پدې کې تباہتنا بد صفات بد اخلاق د يهود ذکر کوي مخکې سبقونو کې لس کواهدونه لس برایان داغی ذکر شوه نننی سبق کې یو لسم کواهد یو لسم بلیدی یو لسم بد اخلاقی یو لسم غلط عدد دا غي ذکر کوي تولی ان کتاب الله دا الله د کتاب نه مخړول دا اصل وجه دا دا اکثر خلق د علم سره د الله کتاب نه مخړی په دې زمانہ کې هم زمون دین سره لگاو تعلق او مینه تر هغه وخت پوری تر سوچې په مونږ باندې غم خادي نی راغلی نو مونږ دیندارم یو مونږ الله عالم یو مونږ متبع د سنتو یو خو چې کله غم او خادي راشي نو بیا مونږ وایو مړه غم په جړا خسته کیږي او واده پټنګ د کور باندې یا زموږ الله او د الله پیغمبر ایری نو دا مصیبت او دا قواحت د پخوان را روان دی پخوانو متونو کې د عاداتو چې هغه په ظاهري خو په داغه دین تابعداري کوله حقیقت کې به داغه نه انکار کولو نو الله هغه طرف له اشاره کوي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او یاد کا هغه وخت چې واغست الله پاک وعده د پیغمبرانو نه او کله چې واغست الله په خواده د پیغمبرانو نه لما اتیتکم من کتاب خامخا در کوم باز تاسو ته کتاب او د کتاب نه مراد احکام د دین د الله احکام بدر کوم ول حکمت او نبوت بدر کوم پیغمبري تاسو له بدن شریعت هم در کوم تاسو له پیغمبري در کوم ثم جاءكم بیا براشی تاسو ته رسول داسی او پیغمبر مصدق لما معكم چې تصدیق وکړي د خبرې چې تاسو سره ده تاسو د دین تابعداري وکړي تاسو د دین تصدیق وکړي نو تاسو بس کوي لا تؤمنون به خامخا تاسو په باغ باندې ایمان راړئ ولا تنصرنه او خامخا امداد به کوي دا وعده د پخوانو پیغمبرانو نو واغستا چې پیغمبر راشي محمد عربي صلی الله علیه و علیه وسلم تاسو په خپل شریعت پرې راي بیا به ایمان په محمد رسول الله را راي او په تاسو باندې ولازم وي دا غسر امداد او نصرت کول او دا دلیل دی آیا دلیل دی په مرګ د حضرت خضر علیہ السلام باندې ولی ځکه الله د ټول انبیانو نه دا وعده غوښتي چې محمد عربي صلی الله علیه و علیه وسلم راشي نو تاسو به دا خبره منئ خپل شریعت او دین به پرې نو بدر کې چې څومره صحابه شرکت کړي نو ټول نمونه لیکل شي 313 صحابه دي نو ټول په ترتیب سره لیکل شوی دي حضرت خضر نوم بګی نشتا نو دا دلیل په دې باندې دی چې حضرت خضر علیه السلام هغه د دنیا نه سفر کړي او وفات شوی دی یو ورځ نبی علیہ السلام جمعه کې ناستو وی اوس چې موږ کوم خلک ژوندۍ ناس یو نو سل کاله پس وزموږ نه یو قسم بدی کې ژوندې نه ټول به موږ په ګلان دیو نو اوس سوار رسو کاله د نبی علیہ السلام مو شو یعنی پنځل رسو کاله مخکې څنګه ته خزر ژوندې او خلکو یو عجیب کہانی شروع کړې ده حضرت خضر علیہ السلام چې کوم دی دا دریابونو په غاړه باندې ګرځي نو چې دریاب په غاړه سره دیندار غونې سره ملاو شي نو هغه صلی الله علیه وسلم ملاو کا نه به سی غټه کوته کی اړو کې نشته دا ځان نه کهانه جوړی دی او چې تاسو غواړئ نو به درکې نو بدی باندې لتؤمنن به ولتنصرنه خامخا تاسو به داغه باندې ایمان راړی او امداد به کوي حافظ ابن کثیر رحم الله دې دې کې روایت نقل کړی دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نا هغه ما باص الله نبیان الله هیڅ یو پیغمبر نه دراله کړي دی او چې کړي الا غزالی میثاق مگر دا غنه وعده او لو زغستره اولو د څه شي دی لئن باس محمد صلی الله علیه و آله وسلم کچر دما پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم محمد رولې ګلو وهو حي او دا بل پیغمبر چې د نبی عليه السلام نه مخ راغلی دی جون دی او لا يؤمنن به خامخا دا پیغمبر به ایمان راړي په نبی عليه السلام او امداد به کوي وامره او ما ورته حکم کړی دی هغه پیغمبر ته اي اخذ على امتي ميثاق چې د خپل امت نن دا وعده واخلي چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته مبعوث شو نو ما به پرې بیا به ایمان باغ باندې راړی قصص الانبیاء کی حافظ ابن کثیر دا روایت نقل کړی نو حضرت خضر علیہ السلام هغه د دنیا نه سفر کړی دی او پات شوی دی د ټولو په یو आवाज وی الله مون وعده کو اقرار کو قال ویل الله پاک فشهدوا وانا معكم من الشاهدين گواہی په دې خبره باندې او زم تاسو سره د گواہی کوونکو نه پمن ته ولا بعد ذالک نو بشوک چې ورته رسول الله آیا بغیر د دین اسلام نه د دین د الله نه د بل ځای د نجات لار لټي یبغون د فیدی لار لټي د نجات لار لټي دای لګیا دي الله یې پر خود دې سوق د امریکای څنګه لګیا دي ځان له خیر غواړي سوق د یورپ واګي الان کې الله وله اسلمه او دا غي بچو تا په دې ټولو کتابونو زموږ ایمان دی وما اوتی موسی و عیسی او هغه کتاب باندې زموږ ایمان دی چې ورکړی شو موسی علی السلام له تورات و عیسی او عیسی علی السلام باندې چې هغه تور کړی شو انجیل والنبیون من من ربهم او بنور پیغمبرانو د الله طرفنا چې کوم آسماني کتابونه راوړي نو زموږ باغی ایمان دی نو موږ ایمان مفصل کې مو غنا آمنت بالله د ټول نه اول زموږ ایمان دی په الله باندې چې هغه خالق هم دی رازق هم دی مدبر د کارونو هم دی والملائکه او ایمان زموږ باندې دی چې ملائکه هم د الله مخلوق دي وکتبه په ټول آسماني کتابونو زموږ ایمان دی او رسوله او په پیغمبرانو زموږ ایمان دی چې دا د الله پیغام رسول کیو موږ وایو دا زموږ ایمان باغی دی نو دلته دا خبره اعاده کوه چې موږ ایمان وروړې په الله او په هغه کتاب کې مونږ ته نازل شوی دی او ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او دا غي بچو ته کوم شریعت ورکړی شو او حضرت موسی عليه السلام ته او عيسى عليه السلام ته نور پیغمبرانو ته رب د طرفنا لا نفرقوه بين احد منهم جدائی نراولو مونږه په مې د یو تن د دین په ایمان کې زمون په ټول ایمان دې چې دا الله بندګانو دا الله پیغمبرانو دا الله استاجو او مرتبو کې فرشتہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبران دي چې ما بعض له بعض مرتبه ورکړي دي او د جناب محمد رسول الله مرتبه ټول نه اعلی ده امام الانبیاء دی دا خاتم الرسل دی امام الانبیاء دی دارنګي موسی عليه السلام له فضیلت حاصل دی الله سره ډاره خبرو کولو باندې حضرت عیسی عليه السلام له فضیلت حاصل دی چې بغیر پلان پیدا کړي ابراهيم عليه السلام له فضیلت حاصل دی واتخذ الله ابراهيم خليلا الله ابراهيم عليه السلام په دوستۍ نیولیو دا خلیل الله دی حضرت اسماعیل له فضیلت حاصل دی چړې نه مخ نه ګرځولې او ابراهيم عليه السلام خاندان له فضیلت حاصل دی او ابراهيم عليه السلام پیغمبر زوی اسماعیل پیغمبر اسحاق پیغمبر یعقوب عليه السلام پیغمبر بیا د یعقوب علی السلام دوی حضرت یوسف پیغمبر او دا نبوت سلسله الله پاک د ابراهیم علی السلام نورستو ټول دا خاندان کې راوستي دا څومره چې انبیاء علیهم السلام د ابراهیم علیه السلام دراغلي دي رستو نو دا هغه شجره نسب ابراهيم عليه السلام سره لګیدلې ده نو اس قادیانی له وایا کانالا چې ته وې پیغمبر ما راشه خپل شجره نسب جناب ابراهيم عليه السلام ته ورسوا چې ته وې پیغمبر ما الله وي ما دا غي په نسب کې پیغمبر یو ګرځولا دا یو یو دلیل د قادیانیت خلاف ایو لا ندی پاکستان کې هغه وایي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه مخکې کوم ځای کې ناس ته بولو هغه ته الله پاک رو د جنت باغی چې وې نبی رسول الله زما د منبر او زما د کور تر مې زارو زتم نبی ازل جنت د جنت د باغی چې یو باغی چې دا او قادیانه لعنتی چې کله مردارتون لیټر کې مرشو چې کوم ځای کې مرشیو اګیره خراب شي وا او په ګندګۍ لید پیته والله مدار ولی هغه داوود پیغمبرای کړي وا ونحن له مسلمون مونږ یو دی الله له تابعدار ومن ومن يبتغي غير الاسلام دينا چا چې ولټولو بغیر د اسلام نه بل دین د کامیابی فلن یقبل منه نه شرب د نه قبول نشي وهو فی الاخرت من الخاسرین او دغه سړی چې د اسلام نه بل خوا بل لار کې روان دی دا وی دا وایي کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم سرنګ با الله توفیق د هدایت ورکی داس یو قوم ته چې کفر کړي پس د ایمان راوړو نا وشهدو او دای گواہی کولا ان رسول حق چې پیغمبر رښتینی دی وجاءتهم البينات اور اغلیو دی دا پدی باندې واضح دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق د هدایت نه نصیب کوي قوم ظالمانو ته چې کوم سره ظالم وي الله او توفیق د هدایت نه نصیب کوي اولائک جزاؤهم دا کسان بدل دي ان علیهم لعنت الله چې بدا کسانو باندې لعنت الله وي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي او مات وو مړ شو دي په دې حال کې وهم کفار او دي په حالت د کفر کې فلن يقبل من احدهم اچره قبول بنشي دی او کس د دینه مل الارض د قواله د زمو کو صاحبان د سرو لو افتدا بی کجب خیرات کی داس رزر کدا اسمه کدا سرو ډک شي او دې د الله لپاره کې خیرات کی هو کې دې د شرک دا نه شرک قبول نشي اولائک لهم عذاب علیم دا کسانو د بار عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین او نه به د دې سو امدادي بیا کوي یاد کا او سواغشت الله میثاق النبینا لوز د پیغمبرانو نه لما آتیتکم من کتاب خامخا در کوم تاسو لاسو د کتاب نه شریعت و حکمت او د نبوت نه ثم جاءکم بیا براشی تاسو لا رسول ثم جاءکم بیا براشی تاسو ته پیغمبر مصدقون تصدیق کوونکې لما ما کوم دا کتابونه تاسو سره دي زتا او سرین د گواهانو نا فمن تولا اغسو چواوڑی دو بعد ذالک رسو دا دینا فولائی کدا کسان هم الفاسقون دی ما تو انکی دو کم دا اللہ او غیر دین الله ایا غیر د دین د الله نه یبغون دی بل دین د اسلام او د امن لټی وله اسلم او د الله لغړ خدا جدای نراول مونږه بین احد منهم فمنز د یو تن د دینه په ایمان کې ونحن له مسلمون مونږ دی الله له تابعدار ومن يتبع غیر الاسلام دینا چا چول ټولو بغیر د اسلام نه بل دینه فلن يقبل منه هیڅ شریک قبول ونشي دنا د عمل وهو بالآخرت من الخاسرین دی په آخرت کې د تاوانیانو نه کې بیاد الله قوما سرنګ توفیق د هدایت نصیب کې الله تاسو یو قوم تا کفرو بعد ایمان هم چې کفر کړي رسول د ایمان وروړونا وشهدو او گواہی کوي ان الرسول حق چې پیغمبر رښتینه دی